والذین یؤمنون بما انزل الیک دا څلورم صفت دی لپاره د متقیانو چې ایمان لري په ما انزل الیک په قران کریم باندې ایمان لري و ما انزل من قبلک او په کتابونو باندې چې نازل کړي شوی دی مخکستانه په قران کریم باندې ایمان لري نو په مخکینو کتابونو باندې هم دی ایمان لري وما انزل من وبالاخره هم یوقنون او په آخرت باندې هم دی یقین کوي او په هغه باندې هم ایمان لري الذين يؤمنون بما انزل اليك مفسرین لیکلي دي دې کې د ایمان نه مراد تصدیق دی په هغه باندې علم دی او عمل دی تلاوت دی د هغې و تفکر فی دا ټولې معنی په دې کې کوي اے د قران کریم حقونه ځان تر یاد کوي بس خبره خلاص شوله والذین یؤمنون بما انزل الیک او مؤمنان متقیان پرهیزګارانه کسان دي چې هغه ایمان لري په کتاب باندې چې نازل کړی شوی دی تا ته په هغې باندې علم لري د هغې زده کړه کوي په هغې باندې عمل کوي د هغې تلاوت کوي په هغې کې سوچ او فکر کوي دا ټول په دې کې داخل دي وما انزل من قبلک او په کتابونو باندې چې نازل کړی شوی دی من قبلک مخکې ستانه په مخکینو کتابونو باندې هم ایمان لرل دا لازم دی او فرض دی او په قران کریم باندې هم صرف فرق شته دی په قران کریم باندې ایمان لرل ایمانی اجمالی او تفصیلی دواړه فرض دی او تاسو ته ما دا په اصول کې دا ویلیو نو قران کریم په واره کې دا عقیده ساتل چې دا د الله تعالی کتاب دی جبرئیل علیه السلام راوړی دی د الله تعالی تر طرف نه په دریش کال کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او مکتوب دی په صحیفو کې په صحیفو د ملائکو کې په صحیفو د بیا د د نزول نه وروسته پاڼو ګټو وغیره باندې لیکل شوی دی او بیا محفوظ دی په سینو د حافظانو کې د علما کرامو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه او په کلام او عربي ده دا ټول تفصیلات دا به په ایمان کې په قران کریم په واره کې ودا ایمان لري عقیده ولري د دې وجنه علما کرام لیکلي دي که چا دا ویل چې ماته پته نشته لري چې قران کریم په عربی کې او په فارسی کې که بچ کوم جو کې ته د ایمان ته ودی کې خطر ده نه ایمان بر قران کریم په واره کې لری تفصیلی او پم و ما انزل من قبل کو په کتابونو باندې چې نازل کړی شوی دی مخکستانه په مخکینو کتابونو باندې صرف ایمان اجمالا دی نه تفصیلا ایمان اجمالا معنی داره چې تورات د الله تعالی کتابو انجیل د الله تعالی کتابو زبور د الله تعالی کتاب دغه سه نور صحیفه چې الله تعالی کوم را لګل وی هغه د الله تعالی تر طرف نه وی او بس اوس پای کې تغییر تبدیل لغله که بس دومره ایمان د مخکینو کتابونو مبارک کې دا پوره دی دې دې کې دغه یو خبره زده کوي ان شاء الله دا بیا هم قران کریم کې راځي و ما انزل من قبلک او پاک کتابونو باندې چې نازل کړي شوی دی مخکې ستانه د الله تعالی طرف نه څومره کتابونه نازل کړی شوي دي تاسو ته ما بل ورځ ویلي چې ردې وضاحت به انشاءالله راځي دې ځای کې به دغه تفصیل بیان کو د الله تعالی د طرف نه څلور کتابونه په صحیح احادیث سره د قرآن کریم نه ثابت دی غټ کتابونه تورات انجیل زبور او قرآن کریم دا لوی کتابونه دي صحیفه د موسی علیه السلام صحیفه د ابراهیم علیه السلام دام نه قرآن نه ثابت دي سورة النجم کې وراشي شپږ شپږ دیرشم او دیرشم آیات کې سورة الاعلا کې وراشي نولسم آیات کې صحف ابراهیم او موسی ان هذا لفی صحف الاولى صحف ابراهیم او موسی نو دوه خبرې شولې یو څلور کتابونه او دویم صحیفه د موسی علی السلام او صحیفه د ابراهیم علی السلام د دین علاوه قران کریم کې دا لفظ راغلی دی وما اوتی النبیون من ربهم وما اوتی النبیون من ربهم سورۃ البقره کې وراشي یو سل شپږ دیرشم نمبر آیات کې او نورو پیغمبران ته یې څور کړی شوی دی اوس نورو پیغمبرانو ته څومره څور کړی شوی دی نو په دې کې صحیح خبره داره چې په دې کې یو خاص تعداد دا معلوم نه دی چې یو سل څلور دي دا په صحیح احادیث سره دا ثابت نه دی د دیو جنا په په دغه باندې به با ایمان لري اجمالا ایمان لرل په اجمالا فرض دي تخصیص د عادت ته په ایمان کې ضرورت نشته دی دا بنوي چې زما په دومره کتابونو باندې ایمان دی ولی که اوس مونږ او تاسو خالص دا وایي چې یو سل څلور کتابونه دي او هغه زیاتی نو بیا د ایمان کې کمی راغی او کته وی چې زما ایمان دی په د یو سل سلور نه په په یو سل سلور باندې می ایمان دی او دین کمی نو بیا وس شل کې نو دیو جنا په په ایمان کې دی خبرې ته ضرورت نشته چې خامخا تعداد د کتابونو کې مونږ بیان کو چې دومره دي دومره کتابونه دي بس د الله تعالی تر طرف نه کوم کتابونه نازل شوی دي زمونږ په هغه ټول باندې ایمان دی کاغه یو سل سلور دی کاغه یو سل لس دی او که هر څو دی او تاسو ما ویلی کوم حدیث کې چراغلی دی فضائل فضائل اعمال کې هغه حدیث بیان شوی او امام بیهقی رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی پاغه کې په سند کې ضعف دی هغه په سند کې ضعف دی صرف د قران نه دغه معلومیږي تورات انجیل زبور او قران کریم صحیفه د موسی علی السلام صحیفه د ابراهیم علی السلام و ما اوتی النبیون من ربهم او نور پیغمبرانو ته چې دا غي د رب د طرف نه څور کړل شوی دي وس هغه څومره دي په صحیح حدیث کې د تعداد معلوم نه دی نو بس زمونږ په ټولو باندې ایمان دی ها ایمان هم په قرآن باندې تفصیلا دی او نورو صحیفو کتابونو باندې ایمان ایمالا دی بس هر څومره کتابونه چی بس دا خبره خلاصه شوله نو معاشره کې دا خبره ډیره زیاته عام ده نو دا خبره کول صحیح نه دي دا الله تعالی یو سل سلور کتابونه دي سلور پکې غټ دی یو سل صحیفې دي بس دې ته ضرورت نشته ری مارته ویل دغه سید انبی علیه الصلاۃ والسلام تعداد څومره دی ان شاء الله دا غي وضاحت به هم راځي په خپل ځوان به ان شاء الله دغه وایو الذين يؤمنون بالغيب مؤمنان مسلمانان متقیان کسان دي چې هغه ایمان لري په غیب باندې و یقیمون الصلاة او پابندي کوي د مانځه او مما رزقناهم ينفقون او دا څه نه چې ورکړي دي موږ دوی ته خرج کوي په لار د الله تعالی کې والذین یؤمنون بما انزل الیک او مؤمنان متقیان هغه دي چې هغه ایمان لري په کتاب باندې چې نازل کړی شوی دی تا ته دا غي علم زده کوي پاغي باندې عمل کوي پاغي کې سوچ او فکر کوي دغه معنی وب کې وای او ما انزل من قبل کو ایمان لري په کتابونو باندې چې نازل کړي شوی دی مخکستانه هر څومره چې پاغي باندې ایمان لري دومره ایمان بلري چې دا کتابونه د الله تعالی طرف نه راغلي دي تورات په موسی علیه السلام باندې تورات دغه وحی نوم دی چې په موسی علیه السلام باندې نو انجیل دا غوحی نوم دی چې په عیسی علی السلام باندې او زبور دا غوحی نوم دی چې په داوود علی السلام باندې او دا غي نه ورستو چې کم صحیفه به کم پیغمبر باندې نازل شوی دي زمون پاغي باندې ایمان دي او ما انزل من قبلک او بالآخرته هم یوقنون نو په آخرت باندې دی یقین کوي او بالآخرته هم یوقنون دا پنځم صفت دی لپاره د متقیانو او بالآخرته هم یوقنون دا پنځم صفت دی ایمان لري په آخرت باندې د هغې په احوالو باندې ایمان په آخرت باندې په هغه صفاتو سره چې کم قرآن ذکر کړي دي اسمان به راوغورځېږي ستوري به بېنوره شي دا ځمکې به هوارې کړلی شي دا دریابونه هر څه به ختم کړلی شي کم احوال چې په د قیامت په باره کې قرآن ذکر کړي دي او په احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم کې ذکر شوی دی او بل آخرت هم یقینون دغه ټول تفصیلات به سره منی دې دې کې دغه یو ټکی او بل آخرت آخرت دا صفت دی او د دې لپاره موصوف نه ذکر شوی نو هغه به د قرآن کریم نه معلومو د میرزا غلام احمد قادیانی په شان دي کنه چې وبن نبوت الاخرت یوقنون په اخیری پیغمبري باندې بده ایمان لري چې هغه پیغمبریم ځان نه لګیا دی خېټې نه ویل نه تفسیر د قرآن په قرآن سره کو سورۃ العنکبوت کې وراشي څلور شپېتم نمبر آیات کې و ان الدار الاخرته لهی الحیوان دا کور رستنی هغه کور د همیشوالی دی نو آخرت دا صفت دی موصوف په حذف دی چې هغه دار دی نو مردا شله وبالآخرة هم یوقنون وبالدار الآخرة هم یوقنون او په کور رستنی باندې دی آخرت لري آخرت ته آخرت ولې وای لأنها متأخرة عن الدنيا آخرت آخر رست ته وای نو آخرت ته آخرت ځکه وای چې دار دنیا نه ورستوي او دنیا ته دنیا ځکه وایي چې د آخرت نه دنیا نږدې ده دا د اتیا اول لازي یا د دناعت نه دا دنیا کې دناعت دی د آخرت نه و بالآخرت هم یوقنون او په آخرت باندې دی یقین کوي علما کرام لیکلي دي ایقان څه ته وایي اتقان العلم بانتفاء بانتفاء الشک په دغه کې وای د کتابونو کې وای د معانیو په کتابونو کې ال دکی معانی ذکر شوی دی اسم اشاره د سره پار راځي نو دا غي خپل معنی بیان شوی دی تحقیر د پار راځي تعظیم د پار راځي دې دې کې اولایک ذکر شوی دی تعظیم د پار دغه مخکینی عظیم شان خلق چې هغه یؤمنون بالغیب دي چې اقامت الصلات کوي او زکات ورکوي مخکینی کتابونه د الله تعالی منی قران کریم منی او دغه سی په آخرت باندې یقین کوي نو دغه کامل خلق دغه متقیان او لوی شان ول خلق علا هدن دیو په هدایت دی مر ربهم د طرف رب د دیونه تاسو کتابونو کې ویل چې لفظ د علا د استعلا د فار راځي او چتوالی د فار راځي نو دې کې اشاره د عظم شان ته عظمت شان ته به کې اشاره ده بیا دا هودن نکره ذکر شوی ده دا تنوین په کې تعظیم د پاره ده او مر ربهم بیا تعظیم د پاره ذکر شوی ده نو دیو جن علماء کرام لیکلی گویا کې دا هدایت د دې لپاره یو سورلی دی او دی په سورلی باندې بالکل کلک ناس دي ټینګ پناس دي لوی مرتبه حاصله کړي اولایک علی هدم من ربهم دا کسان په هدایت دی له طرفه طرف خپلنه و اولائک هم المفلحون او دا کسان پورا کامیاب دي المفلحون پورا کامیاب مې ولي ویل مبتلا او خبر دوانه معرفي ضمیر فصل دا دلالت کوي په حصر باندې که کامیاب خلق غواړي نو دغه لري چې دا مخکې کم بیان شول بس دغه کامیاب خلق دي فلاح څه ته ویل کېږي فلاح ویل کېږي خپل مقصد حاصلول او د مصیبت نه بچ کېدل دې ته وایي پلاح په عربۍ کې مفسرینو ذکر کړی دی دې ځای کې پلاح نو مراد سره په اصطلاح د قرآن کې پلاح څه ته وایي پلاح په اصطلاح د قرآن کې ویل کېږي جنت ته داخلېدل د ابتدا نه او بالکل د اور نه بچ کېدل د اول وخت نه قر... او د اول وخت نه جنت ته داخلېدل او د جهنم نه بچ کېدل دې پلاح ته په قرآن کې بشارت اخروي ویل شوی مونږ به بار بار وایو چې دې ځای کې بشارت اخروي دی د قیامت زیری دی چې دا خلک جنتیان دي نو دې کې معنا دا شوله و اولایک هم المفلحون او دا کسان دی او کامیاب دي بچ کیدون کې دي د الله تعالی د عذاب نه او رسیدون کې خپل مقصد ته چې هغه جنت دی د اول نه به جنت ته لاړ شي او جهنم ته ولا نر شي اولایک هم المفلحون او دا کسان پوره کامیاب دي الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان کامیاب کړي بیا قران کریم کې ذکر شوی دی پلاح نه پیښوي د رسو ډلونه د شپږو ډلو نه پلاح نه پیښوي د قران کریم کې په سورۃ الفاتحه کې دویمه ډله مغضوب علیهم نو اوس به ذکر کیږي دا غي تفصيلات به بیانېږي درې اوصاف قبیحه د کافرانو مغضوب علیهم چې ښکارا غي د الله تعالی د دین نه انکار کړي او دا غي حکم دنیوي او حکم اخروی بیانېږي ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړی دی سواء عليهم برابر د پاغي باندې انذرتهم کتیری غیلرا ام لم تنذرهم او کتیر نه ورکه غیلرا لا یمنون ایمان نه راوړي ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړی دی کفر ویل کیږي ستر ته پټوالی پټوالی ته ویل کیږي دې دې کې سوال یو مخکې تاسو ته ما ویل چې کفر په اصطلاح د شریعت کې کم سیزونه چې د الله تعالی د دین نه په یقیني تور باندې ثابت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی دی او د هغې نه څوک انکار کوي نو هغې ته ویلی کېږي کفر بیا د کفر اقسام خطیبي شربیني ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر کې یو د کفر انکاری دویم کفر دی جهودن دریم کفر عنادی او سلورم کفر نفاقی تفصیل یې دا دی لږ معمولی وضاحت پکې کوو بس مخې ته ځو بیا اول دی کفر انکاری چې الله تعالی نه پیژني نه په الله تعالی په اولوهیت باندې اقرار کوي دا کفر انکاری دی لکه دا غیر لپاره مثال دویم قسم مثال د دویم قسم ذکر کی چې الله تعالی بالکل څوک پیژني نه او نه د الله تعالی اقرار کوي دویم قسم د کفر کفر جهودی دی چې الله تعالی پیژني لیکن اقرار په جوابانی نه کوي لکه کفر د ابلیس او د یهودیان ابلیس الله تعالی پیژاند په الله تعالی باندې قسم کو د الله تعالی په اولوهیت باندې اقرار نکاو په جوابت دریم قسم دی کفر عنادی چې الله تعالی پیژني په ځل سره په جواب باندې اقرار هم د الله تعالی د اولوهیت کوي لیکن د الله تعالی دین نه مانی د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل نه کوي لکه کفر د ابو طالب شو الله تعالی پیجانده په زړه سره پیجانده په جواب باندې اقرار هم کاو خو لیکن نه ایمان د زد او د عناد د وجنه اخر کې ویل کنه نبی علیہ السلام او مکی جنکې براب سی بیا خان دي چې په اخر کې د الله د عذاب نه ویرید د اور نه ویرید سلورم قسم د کفر نفاقی کفر نفاقی هغه چاته وي چې وجو باندې اقرار کوي خو لیکن په ځل کې عقیده نه په جو باندې خو اقرار کوي خو لیکن په ځل کې دغه عقیده موجود نه ان الذين كفروا دا سلور ون اقسان کفر حقیقی دي ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي دي معنی څه شوله دا ټول اقسام پکې وای چې الله تعالی بالکل نه پیژني نه د الله تعالی اقرار کوي یا الله تعالی پیژني لیکن په جو باندې اقرار نه کوي یا الله تعالی پیژني په زړه باندې اقرار کوي په جو باندې اقرار کوي خو لیکن د الله تعالی دین نه مني په هغې باندې عمل نه کوي او یا هغه خلک دي چې وجو باندې اقرار کوي لیکن په زړه باندې عقیده نه ساتي ان الذین کفروا سواء علیهم برابر د پاغي باندې انذرتم کته یری غیلرا ام لم تنذرهم او کته نه یری غیلرا لا یمنون ایمان نه راړي دې دې کې سوال لازی الله تبارک تعالی فرمایي چې کته غیل یار ورکی او که یار ول نه ورکی خو لیکن هغه ایمان نه راوړي نو ډیرو کاپیرانو خو ایمان نه وړي څنګه الله تعالی چې ایمان نه راوړي لا یمنون دی ایمان نه راوړي جواب دا غینه دار چې دې ده کې ان الذين كفرون مراد مطلق کافران تی مراد نه ني بلکې عنادیان زدیان تی مراد دي د دیو جنا تفسیری مدارک علما نه کړی دا علامه نصفی رحمت الله علیه ان الذين كفروا ان الذين ستروا الحق عنادا هغه خلق چې هغه حق پټ کړی دی د زده او د عناد د وجنه نو هغه ایمان نه راوړي سوره یونس کې براشي ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون سوره یونس 15 نوی نمبر آیات کې براشي نو دې دې کې کفرون مراد دار چې کوپر کړي دې په زده او په عینات باندې ولاړ دي دا غي په تقدیر کې هدایت بیان نه دي دغه سي سوره انعام کې وراشي درې درشم درې درشم نمبر آیات کې ولكن الظالمین بیاات الله یجهدون ظالمان خود الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي نو چې دغه په زد او په عینات باندې ودري هغه ته هدایت نه کی دویم سوال په دې کې دا راځي چې الله تعالی وی کته وته انذار کې او کته وته انذار نه کې لاوی بنون دی ایمان نه راوړي انذار کول هغه ته الله تعالی دین بیانول او د الله تعالی دین نه بیانول دواړه یو شی دی سواء علیهم که تو ته بیان کې او کنه کې الله تعالی دا برابر دی بی. نو هر کله چې په بیان هیڅ قسم اثر نه کینو بیا د انذار پیدا سشوله بیا ته انذار ولي کې الله تعالی ایمان خوسم نه راوړي بیان او نه بیان ته برابر دی نو بیان ته بیا ولي کې دا غینه جواب دار چې یو د دې لپاره د پاره د اتمام د حجت الله تعالی نبی علیه صلوات و سلام را لګری دي د الله تعالی د دین بیان عام خلکو د کیږي ډیره پاره چې خلکو باندې حجت وشي او دویم لدفع عذرهم الله تعالی په خپل ځان باندې د چا عذر نه پرېږدي قران کریم کې هغه بار بار بیان شوی دی سورې طه کې وراشي یو سل سلور دیرشم نمبر آیات کې که چرته الله تعالی پیغمبران نه وی را لېږلي نو بیا د خلکو دا خبره کولې لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخضع الله تا خپل پیغمبران ولې نه را لېږل مونږ ته ستا د دین بیان ولې نه وی شوی مونږ ته نن سبا ډیر خلک به داسې وي کاش که مونږ د دې مسلې نه خبر وای نو مونږ به دا منلي وي د الله تعالی دین بیان شي بیا پته لګي هغه عذر خو د خلکو ختم شي کنه نو دغسې قرآن کریم کې الله تعالی سورې قصص کې وایي وڅلوېښتم نمبر آیات کې چې که د الله تعالی پیغمبران نه وی رالیږلي لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین بیا به د خلکو دا خبره کوله که پیغمبران را لېږلي وی نو مونږ به ایمان نه راوړی و خو لیکن مونږ ته چا بیان نه دی کړی نو د الله تعالی دین بیان شو نو کله سوره نساء کې الله تعالی وی یو سل پنځه شپېتم نمبر آیات کې رسلا مبشرین او منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل الله تعالی پیغمبران دې لپاره راولېږل چې انذار ورکي تبشیر ورکي زیر بیان کې خلکو ته یره ورکي د الله تعالی د عذابونو نه دې لپاره چې خلک بیا خپل عذر الله تعالی ته پیش نکړي نو صحیح ده ایمان نه راوړي خو الله تعالی بیا هم پیغمبر را لېږي دې لپاره چې د الله تعالی ته بیا څوک عذر خپل پیش نکړي قیامت کې ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړی سواء علیهم برابر د پاغي باندې انذرتهم کته یری غیلره ختم الله علی قلوبهم مهر وهل دی الله تعالی په زړونو دا غي باندې وعلى سمعهم او په غونو دا غي باندې وعلى ابصارهم او په سترګو دا غي باندې غشاوت ناشنا قسم پر دی دی ولهم عذاب عظیم او دا غي لپاره دی عذاب لوی عذاب لوی شان والا ختم الله علی قلوبهم دا بیان د حکم دنیوي شو وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم دا بیان د حکم اخروی شو ختم الله علی قلوبهم د دې معنی سره امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د ختم الله علی قلوبهم معنی دار چی عدم الوعی عن الحق مفهوم مفهومه مخاطباته والفکر فی آیاته ختم الله علی قلوبهم مهر وهله دی الله تعالی په زړونو د دې باندې معنی دا شول چی دغه خلک د الله تعالی په خطابات باندې نه پوهیږي او د الله تعالی په آیاتونو کې سوچ او فکر نه کوي مختوم القلب شول ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی ختم الله علی قلوبهم د دیو د ګناهونو د وجنه د دیو په زړونو باندې هغه ګناهونه د دیو د زړونو نه چاپیره شول نه په زړونو کې ځنګ راغی نو دیو جنا الله تعالی په دیوانی مهر ولګاو تفسیر قاسمی لیکلی دی بهترینه خبره لیکلی ده وی انسان دی سوچ او فکر وکړي چې زما په زړه باندې مهر شته که نشته دی وی دا د خپل زړه نه پوښتنه وکړي خپل زړه حالات دی معلوم کړي چې په ده باندې د الله تعالی د کتاب اثر د الله تعالی د کتاب بیان په اثر کوي که نه کوي د الله تعالی دین بیان شي حق بیان شي دا حق د ریبزله د پرېزله کې کېناسته وکنه د الله تعالی د کتاب بیان په دی باندې اثر وکاو کوه که وای کنه معلومیږي دا چې د زله پراخه دی د زله صحیح دی کولاو دی او که نه نو د الله تعالی تر طرف نه په د باندې مهر لګولې شوی وعلى سمعهم او په غوګونو د دیو باندې او علا بصارهم په سترګو د دیو باندې غشاوت ناشنا قسم پردې دي والا سمعهم په سترګو په په سترګو ردیو باندې او ختم الله علی قلوبهم ختم ذکر شوی په دل باندې علما کرام په کې یو نقطه ویلې ده هغه دار چې د ازله د انسان په بدن کې بادشاه دی او د نور ټول اعضا د انسان هغه تابع دي د زړه دیو جن زړه ته بادشاه ویل کی چې د ملک بادشاه سو غواړي نو هغه کی نو دغه سي د انسان د بدن عالمي صغیر دی امام راجی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی دا ټول بدن به برابر شي او کله غزلې وران شو نو ټول بدن به بیا وران شي والا سمعهم او د دې په ځلونو والا سمعهم او د دې په غوګونو باندې مهر والي شوی دی د قران کریم درس ته غوګ نه ګدي د غوګونه چې کله د الله تعالی کتاب پیورین غوګونه ته بندي دا د دې په غوګونو باندې مهر شو وعلى ابصارهم غشاوه او د دې په سترګو باندې ناشنا قسم پردې دي غشاوتون دا نه کېره ذکر شوی ده تنوین پکې ذکر شوی دی ناشنا قسم پردی دي داسې پردی نه دي چې عام خلک هغه پیژني او ډاکټر لاړ شي هغه ولا پریشنو کې برابر شي کله په سترګو باندې پرده راشي او ډاکټر ولا پریشنو کې بس برابر شي خو ډیر خلک داسې لري چې د هغې پردې داسې ډاکټران یې نیني خو لیکن بیا پې هم پردې دي هغه کومه پردې دي باطینی پردې دي چې د الله تعالی کتاب د الله په دغه سترګو باندې د الله تعالی کتاب نه ویني حق پرې باندې نه ویني نو دا درې خبرې بیان شولې په ترتیب سره الله تعالی مهر لګولې د دې په ځلونو باندې بیا علما کرام په دې کې ترتیب لیکل حسن ترتیب ډیر بهترین اول عنادي انسان د پزله کې د حق د منل نه نفرت پیدا شي حق ونه مني د الله تعالی دین بیان شي دا غي تقاضا خدا چې وای منی کنه خدا تی نفرت پیدا کی نو بیا د هغې د اورېدلو نه هغې اورېدلو بیا نشي برداشت کولی یو حق منل دی یو برداشت کول دی بیا اوریدل بر اغم نه کوي بیا نو دریم بیا د لیدلو نه هم ځان بچو ساتي چې دا ویم نه نمه دغه ترتیب دی نور مفسرینو ترتیبات ذکر کړی دي ولهم عذاب عظیم او دیر پر دی عذاب عظیم لوی شان والا دا بیان د عقوبت او خروی شو د قیامت عذاب دغه بیان شو ولهم عذاب عظیم عظیم لفظ ذکر شوی دی مفسرین لیکلی دی یو عظیم دی په اعتبار سره چې دوامدار به همیشه لپاره به دویم دا عدم تخفیف دی په هغې کې بس پکوالی نه راځي او دریم دا چې احاطه به کړی په ټول بدن باندې او څلورم دا چې ډیر سخوالی به ډیر هیبت به په هغې کې ولهم عذاب عظیم او دیر پاره د عذاب دیر پاره د عذاب سزا ده عظیم لوی شان والا لوی شان والا په مطلب باندې مې پوه کړلی یو چې همیشه دغه سزا دویم دا چې پای کې تخفیف نه راځي دریم دا چې دغه سزا به احاطه کړي په ټول بدن باندې او څلورم دا چې دغه سزا به ډېره زیاته سخته یو هیبت به پکې نو عذاب عظیم الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان دغه عذاب نه بچو ساته الله تبارک تعالی کم خلق چې ستاره دین دشمنان دي الله تعالی ته ته هدایت وکړه الله ستا د دین د اوریدلو نه ستاره کتاب د اوریدلو نه څوک غافل دي الله تعالی دغه توجه دې طرف طرف پیدا کړ الله یوازې کافران نه ډیر مؤمنان مسلمانان د الله تعالی کتاب نه نفرت کوي هغه ته وګ نه ګري هغه نزد کوي هغه نه راخلی چې وای ګوري چې الله تعالی په دې خط کې څه لیکل شوی دی مونږ ته الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانانو ته هدایت وکړه الله تعالی څوک چې ستاره کتاب لولي الله تعالی په خپل کتاب باندې پوهیږ الله څوک چې ته غوږ دینو با عمل عالمان او عالمان ته جوړ الله تبارک تعالی د قران کریم خیرونه په ټول امت مسلمه کې عام کا الله په ټوله دنیا کې عام کا الله د مؤمنانو مسلمانانو د جنت د تللو سبب وګرځاو الله تعالی دا کتاب دا ستا پیغمبر ویلي چې دا رسۍ ده او ستا له طرف نه راځوړنده شوې ده الله تعالی ټولو مؤمنان مسلمانان له په دې پسې ځان خطر توفیق ورک نن سبا مسلمانان ډیر بل طرف ته تللی مسلمانانو که خپل کامیابی غواړی په دنیا او په آخرت کې نو د الله تعالی کتاب ته متوجه شي هم دغه د الله تعالی کتاب دی چې د کرونا وایرس نه همدا بچ کړئ د الله تعالی کتاب دې ته چې متوجه شوی الله تعالی به ناراضي شي اعظم الطاعات دی دا د ټولو عبادتونو کې دا لوی عبادت دی د الله تعالی کتاب ته ناسته دیو جن په حدیث کې خوراغلی دی چې چا یو یو آیات د قران کریم زده کو یو باب د یو مسلې د الله تعالی د دین زده کړله دا رسل رکاتو د نفلو نه غوړه ده او که چا یو صورت د قران کریم زده یو باب د علم زده نو دا د زرو رکاتو نفلو نه د غوره ده نو سل رکات نفل مونږ په چرته کړی نم دی کړی نم زر رکات کړی دی په ټوله زندگی کې هم زر رکات نه کړی نو چې دا الله تبارک تعالی کتاب ته کینو الله تعالی هم کامیاب کی الله تعالی دې زمونږ او تاسو سره ټول مؤمنان مسلمانانو کامیابی نصیب کی په دنیا او په آخرت کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین